ځکه چې دا اهتمام نه کو د کور د دین د دین د چارې زړه کنه په منځړه نه خوري هلو له مردوړې کنه فرق نه کو خو کچېرې داسې وه چې فاسق مخشه شوه ده کنه او بل امام نشته بیا بل مینس کنه ګوشه نه کې په د فاسق په سبې کې کنه په ګوشې منځنه په د فاسق شل مینې بیا کنه بهتار ده ګوشه بیا نه کې والاعمى او مکرو دی تقدیم د روندو لانه لا يتوقي نجاح ځکه چې دا پرېز نش کو دی ځون نه بچ کوي د پلیتۍ نه اړین وي تعلیم یې دغه ده چې دا د پلیتۍ نه ځون نشي بچ کوی که نه او که چېرې دا څه وکړه چې د حفاظت یې کړلو پرېزګوره غوندې و ډېر نه شېرېدلو یا یې کړه د خپل لمزو د پر کپړې خپلې بندې ایښې وې لمزه پر شا کپړې به بدلولې بیا نه ده مکروه یا کنه په کوم شي د عالم و رین دا ده کنه خو سره سره نه علم اشته د مسل نه خبر ده کنه بیا بلا کراهت ته کنه د عامه تقدیم جایز ده ولد زنا او مکروه دي مخ کول دی ولد زنا چې زنا نه پیدوي لانه ليس له اب يشفقه ځکه چې د پلور نشته چې په باندې کنه ادب رضا کو يشفقه چې ادب رضا کو تعلیم په منو کو نه دا به کنه به علم وي او دا به د دین احکام نه پوهه وي لوري یشتانه او تربیت خدا څخه خلک کړی وي چې اخو به دې مر نه پم نه خوري اخو د خپل چار لیاره باندې کو کاروبار ته به سي کړی وي علم ادب به نه ورزده کړی لانه ليس له اب يشفقه اذا بلور نشته چې پا باندې کنه ادب او تعلیم زده کو فیال بل الجلب په د باندې جهل غلیب وي دا خو دی ولې د زنا د تقدیم د پوره د تکرهت ته پر دا وجه دو چې پلور یې شته نه چې په ده باندې که نه شفقت وکړو ده ته ادب ورزا کړو او که پلور یې و پلور یا موجود ده خو بیا شفقت نه په باندې کو ادب نه ور وښایي که نه د نن سبا اولاد وګوري ستا پلارونه په کترې شي دي که نه په کوله کوله پلور یې وی کنه بچای پیدا شي به په پښا شي کنه وته پلور کنه روشي بیا شپږ میاشتې یا څلور میاشتې تیر کو به بیا ولور شي کنه بیا بیا چې ورسی بچی برمین نیولای به پښه بلې شو وی کنه خلی خو ټی پک سره ولې زاوی نه راسي نه ویدا کنه کله کو پښه روي او یا په پډره ورغلې په چار سره ورغلې کنه تعلیم نه کنه عاری دی اکثر تعلیم نه دی ځکه چې پلاری نه کنه هغه شته نه زړه نه په باندې خوري یا دو ته موجود وي دغه سره قدر نشته دغه کنه چې دا بچای دا کنه دغه تاسو ادب وروشه یا علمي وروشه یا او د څه کنه الول مردود وروشه تعلیم په باندې وکا اسکول تعلیم دی اسکول تعلیم شاه سنا سز دکې بیا کنه زدک نه پښې کېږي کم سه کم دغه پکر و سرا شي کنه د شی به تمیز خو زده کو ډېر د خاصه ګرځا سه ورکی کنه ګرځي نشيون شي بدمشون شي پلوريون شي کنه ولد زنا مکرو ده تک مش تقدیم نه ولد زنا ځکه چې پلور نشته چې شفقت کو ادب زده کو پابند جهل علی بي وبل دا چې ول ان في تقديم هؤلاء التنفير للجماعه فيكرهون د پوسو خاص خاص واجه وا تقدیم د عبد هغه تکنه علم د فرع نه فرغه یا ربی یا علم د ذکر یا دین د احکام نه خبر نه ده بل دا چې په تقدیم دی کې ټول شی تنفیر د جماعت ده په نفرت سره چې ودی جماعت دی خلک دې نفرت کو امرینا ځکه چې هغه مریای بلل شي دارنګ اعرابي کسا یا فاسق کسا یا عامه کسا خلق شي نفرت نه خوري یا داسې مرضګیره وي چې خلق شي کرکې ونه کوي که نه ډېر زیات برس والا ده او یا که نه بدرنګ ونه مرض ورلاک وي که نه هغه امام ته بیا دې کې تقدیم مکروه ده چې خلق شي نفرت ونه کو که نه بدرنګ مرض باندې لیاز بالله مبتلا وي که نه و ان تقدموا جازا او کچره دا مختصول مدینه وکړ امامون شو بجازا ګرمي صحیح ده سره د کراهت ته صحیح وي که نه ځکه چې المزه پر چې کوم شرایط دي که نه ښایست خو پسې پیرا دي خطې پوکې دي او د سینه کړي دي استقبال کې بلې تشته المزه څخه در مدار خو که نه په شرایط او په ارکان باندې شرایط پیرا دي ارکان پیرا دي نلمي صحیح ده لقول السلام صلوا خلف كل بر فاجر لمس کې ستاول شي کنه د هر نیکو کار او د هر بدکار فجر بدکار ته ویل شي صلو خلف کل بر فاجر لمس کې ستا وس د هر نیک سریا کې ستا او د هر فجر یا کې ستا چې مخ ته شو وي دا مطلب نه کچ تاسو هغه امام مکروي ستا په پسې کې ستا کنه ترغیب ورو کوي دا معنی چې کړای شي ستا کنه او چې هغه مخ ته شوی فجر به لمس پسې کې ستا په کنه بدکار خپل پسې نو ګوښه به لمس نه کې کنه کا فزیک مخ ته بدکار مخ دې بل مخ شو ولایت الامام بهم الصلاة او نه به وځوي کنه امام د کوم تلمیذ به نه ته وځوي ولایت الامام بهم الصلاة نه به وځي امام د کوم تلمیذ او که وځولې به دا کنه امام داغه مکروه چار کو کنه دا فعل د امام مکروه ده لکول اسلام نبی سم فرمایي چې من اما قومن او مخ یې کنه تیر شلو اقرات مقدار مسنون مقدار په سبو مشتوشین شو کړه چې هغه تیواله مفصلات دا مسنون مقدار ده دا سنت مقدار د نبی سره داګه کنه انداز پیدا کولو یا مدګار مستان شو کنه او ساته مفصلات او دوته وی کړه چې کوم ته بل مين نیوځوي کنه دا مطلب دا چې هغه مقدار نه دا ویز کنه چې کوم مسنون مقدار قرات ته هغه نه د ویز کنه هغه د پیرا کوي کنه نبی سم دې یو تر څه مسله کو کنه مشه حکم کو چې کنه کوم ته د کمزوري ول مسکستا او بل طرف تلمیز کنه هغه مسکو کنه مری ما شکه چې دا د کمزوري ول مسکستا کنه مسنون مقدار او دا رنګه په اعتبار د کیفیت سره رکوع به ډېره ویزا نه کړي ډېره به کنه نه په سیدا ډېر سمله نه په رکوع ډېر سمله دوه تا میسو وطن ته به یو سره یې تلو دی سره وځې پکې دی بلو اس مړ د زوره به مړی د بار خلک شي مشهور مې لارې خلک شنو مشهور په دې ویډیو شي چې کله غنم باندې موسه په دې ټیم سره ول مې ردون به سره وي نو دا قریب جمع شي جمیل مې به تقریبا کو ډېر کوڅه تقریبا کړو جمیل مې به بیا یو ور دکړو رمان مې سه پلور ولې هغه امامو نه هغه مې یو شاندار لمونځ وکړه چې په رکوع به سم مست وکړه بندې را چګولې باندې نه پیدو ولې خو دغه برانډیانې وې ټول صفای تلای وو نه دا غونډې پنکې وې یا په سجدا باندې سم مست خلک راځ ټکېدو ونه هغه نه مدال امیر مکرو ده کنه نه به رکوع ډېره ویژده وي نه به سجدا ډېره ویژده وي کنه نه په نوستي باندې ډېر شنه کنه هغه نو سای زړه پیرا کوا کنه خو دې سره سره مسلون مقدار کرات یا مسنون مقدار سجده رکو کن هغه انداز پیرا کوه بلکې فقهاو دمره فرمایي چې کچېرې کنه خالص متعین تو ته یو کنه مالی مو به هغه نه په مسنون مقدار باندې تکامول شي دا خو نبی اسم اجمالی خبر وکړ چې په دې کوم هیڅ مرو ناشته بوډا ګولا وی دا ټول خلقا وی په شه او کچېرې ته په نوم ملي مو چې نه پړکی دا ټوله دوی یا که دا ضرورت شو دا کنه خو جام نو تر غلا ده بیا په مسنون مقدار نه تکمل شي نبی سم سبول میز دا کنه فلم سبول میز جوړ دا په معاوضتنی مدر میز کو هو لا فرق په کوم ناس میز کو وی چې کنه هرن کی ژړو مې ورو ده ولې به د شزال مزه تر وتلې هرن کی ژړو مې ورو ده مو چې د مېر به دوتل مو تر وتلې وی به به د مېر کړه زپ شو لوري کچا مو ځای جوړی کنه اې دې پر نبی سم په لاندې نه سره ته دې مشوم په سره ته کنه یې سبول میز ته وکړو خو هغه نفل کو یا کنه ترویحې کو یا فرض کو د شې جماعت مکروه ده لانها مکروه تحریمی ده لانها لا تخلو عن ارتکاب محرم ځکه چې دې شې جماعت نه خالی کړی دی ارتکاب د حرام نه یو حرام خامخه پښې کړی ووا قیام الامام وسط صفه چې درځل د امام دی په میون د کنه سب شه امام به کنه شدی چې ور جام کو بیا حکم دار چې امام به کنه سب په یو شی درې وی کنه مخته به نه درې چې مخته وتلی وی کنه بلکې ابه بالکل د سب په میور شی وی کنه داغه به کو دا چې کو کنه داغه او د امام کنه مخته درې دل کنه داغه ضروری دی امام به مخته درې وی او دو مخته باندې کنه چې مخته درې یا کنه مکرو تحریمی چا وکړه چې په سب شی درې یا مکرو تحریمی چا وکړه کنه نه نه خلک کړي په معنا د امام سره ده په نری اتل کې د امام په شدا بندا اتل کې کنه امام نه مې یو اتم به چې په چا پس نیت تا وشي په چا پس اقتدا کې درشي کنه هغه نری یا امام دا او کښې یو امام دا اې دې وجنه وین فعل قامت الامام هذه کفری مال سره ځکه چې دا امام دوته مال سره مراد سره مراد ده وين فعل كامت الامام وسطهن كثير جامع من يقرب بدرجه امام دي بميوش بدرجه وسته هنا دغه ټکا د سین سکون ده که د سین زوار ده کنه وان فعلنا قامت الامام وسته هنا یو وسته یو وسط ده یا سین په زوار سره یو د سین په سکون سره په معنا شي فرق ده کنه وسته کنه هغه شي ته ویل شي کنه چې ا په زوی باندې د وس په زوی باندې بینه ټکر دلا شي به دغه وسته وان فعلنا قامت الامام بینهن په میوشه به درېږي او سیک وی کا چې وست اسین په سکون سره چې اجزاء منفصل وي پرې پرې وي اجزاء کنه به هغه تا وست ته ویل شي و چې اجزاء متصل وي لکه د دیول کسا یا مزه کسا کنه هغه به میوسته کنه وسط ته وي وسط ته وي وسط ته وي ا د ي و ج م ي د ر ب و س ه او پ ي ت ا ي پر روسه کنه بالکل ايغا سار نه سره به ابي بالکل يو بر باري چې سمره فاصله دولې د دمره بارا پته کېږي کنه تا مزي ته بنوي چې کم زي به دا غم يو نه ده کنه يو طرف ته ډېر شو بل طرف سلام شو کنه ا د ي ګه ته د متصل شي ميوس ته کنه وسط ته وي او د منفصل ته لکه کنه تسبيح کسا يا کنه هر کسا ا د ي ګه ميوس ته کنه وسط وي وسط وي وسط وي خالص وچ میوز ته وسط وي وي چې بالکل یو بارو بار وي وچ میوز وي اته کنه وسط وي وي او وسط وي کنه چې ایو کله پیسه نه بلې پیسه کړه په میور شي وي ته میوز سره ګټ شوی کنه به یو تر ته کډیر وي کا کام وي کنه خو چې بالکل په کنارا باندې نه وي اته به کنه وسط وي وایل فعلنا کامت رمامو وسطهونه کچېره دا چاري کار به امام دې په میور شي درېږي کنه لأن عائشة فعلت كذلك ځکه چې عائشة دغه فعل کړی ده هغه کله جامع المسک وکړ خو د کوم په میوشه ویلوړه وه بدیا نه ویلوړه کړه بهر ته نه ویلوړه نه مری مشه چې شي کوي چې یو جامع کو درج نه به امام به مخ نه لري نه لري غونډه بلکې کنه په صوب شي به نه وي په میون شي به اوس جمع وکړل شو لکه نرینه کړه خو به اوس به دا منسوخ شو ده دې چې هغه جمع نس کړه په وشه کړه ده چې ولې یا منسوخ نو د اسلام په سر شکې ساوه حمل شو ده فعل دې جمع لپاره په ابتدای اسلام باندې کنه ولې جماعت راوو چې به جمع مدینه کړل به اوس منسوخ شو ده او په دا باندې فن قدیر سره کنه په دې دلیل باندې اعتراض کړه ده د هدې مله چې کیما کنه توجیه پیش کړه چې دې چې دا جامې مسکو وو ته کړه جایز ده وا اس به مسخه شو بيدو ولې جدا وځه کچې دا اسلام چې اول په سر سره ډېر احکام یې کنه راوي به اوسه مسخه شو بيدي عائشہ صدیقہ خود اسلام په سر شنو اوله نبی اسلام دیار لس کوله په مقام اعظم شه پته شو دیار لس کوله نبوت نه بعد په 40 سال باندې پیمار شو او دیار لاس کولا بیا پته شو دا ترپن سال عمر سه به چې کله مدینه مر ته هجرت یې وکړو کنه عائشہ صدیقہ یې په په نکاح کړلا نو سنیوا یې وکړو د شپږې کولې و یې نه کولې چې کله شولا بیا ورو وشولا په نه کولې باندې وته کیدا شولا ا ن ب ي سم سره نقل ادو پتشوي دو بنبي سم نفات شو مدینه کې نبی سم لاس کوله پته شو ده نه دا چې کنه دو چې دغه جمع نسکو دو جمع په دا شی بلیغه به وي نه بلیغه به نه وي کنه بلیغه شی به وته به کنه بیا دغه ورو په مدینه مدرسه شوې دو کنه و د نه په لوا چې دو کنه کې زر شوې دو کنه دا دا دیار رسول خو یې دې نه کنه مکیه زندگی شته را شوې دي کنه دا به د اسلام ابتدا څرنګه شوله د اسلام سره سره شو کنه چې دوی جمع مس کو دا خو ډېره وروسته کیسه شوه او بل دا رنګ کنه یوه بله شدلا د ام ورکا هغه دی جمع مس کړه د شدنا وته ام ورکا ام سلمه کړه ده او مرکا کړه ده او کنه اشیا کړه ده کنه نه دا ته یو خنځې کوي چې ولې کنه دا د اسلام اول احکام دی ولا کنه ډېر چار راوي به وسته منسوخ شوی دی کنه دا خو ډېر وسته کسان چې د جامع نسکو عايشه دي کنه وته به کړی چې دوه بلې غشو وي دو کنه کم څه کم په نیکو له خبره وشتي وي بل دا چې نصیح پتا لنګي چې کنه هغه کوم حکم دا یا آیات حدیث چې هغه کنه به دا منسوخ کړو نصیح پتا نشته کدا خلیشی دا خزی په کې کنه چې د شده المیز اجماعت نه دا په کې شي بهتر ده حدیث مبارک ته چې د شده میز کړه په جماعت نه په کې شي بهتر ده او په کې شي کنه اکیر په بعد باندې پاره کوټه کټکلې شي بهتر ده په کې شي نه کټکلې شي په پښنه په پښه بهتر ده ابن خزيوب نو خدا چې خلاص اولاد چاري وکړل کنه مکروه تنزیهی دا وی خلاص اولاد یې مکروه تحریمی سرنګ شو کنه چې جایز نه اتوجه نه فتوا دي سو لیکري دي کنه چې ول حق احق بالاتباع ا دلیل پر حال باندې مشته وکړه دلیل پته نه لګی چې دا ویل منسوخه دو کنه اس دلیل مشته پته نه لګی عائشه دې کړه دا مورکا کړه دا کنه که متون دي که شروح دي که فتوې دي که نه دا ټول په دې باندې کېله دي که نه چې وایي که نسا نسا وي جماعت مکرو تحریمي ده که نه ا دې وجه نه که نه عام سا اجازت الله نشي کړل که نه دا خبره چې مشته دلیل نه ملیم دا امیر دې پر عذر نه چې مشته دلیل نه ملیم که نه میر مقلدینی دا مسله د امام حنیفه صاحب دو د امام محمد صاحب دو د امام ابي سبز د ټول ائمه په دې کایله دي مل متقدمین کنه مجتهدین ائمه په دې کایله دي او دې کنه هر مسله دې کنه دلیل پر روش کړی وي دا کوم خبره وکړه چې کنه یو دې دلیل می سنوي رسوله می سنوي پښکا چې کنه په دې دلیل اخره په دې دلیل می کړو کنه نه می شو حکم شي بدولا کنه هو یو عذر شته نن سبا کنه په دې خفل په طرف رغبت ډیر ده کنه شرينا وي كان حفظ كو ويخيب ده پختون ده پرا پر مدرسه تلاوات دغه یو فائدہ ته چې پر مدرسه په تلاوات سره کوم نه حفظ پخېږي کنه نه کچېره کنه پکېر شي بدیا خو نه پکېر شي خو په سبیلا تدعینا چې عامل په چې ټوله محله ولوسی صرف یې کېر ولا شي دا دې پر چې دوی درې پسې درېږي او په دې کې اراده باندې چې کنه پاکې په شي کنه ترویخې کړل یا نپل کتا جو دې کړو یا ترویخې کړل کنه چا چې المسکو سره دی وکنه یو مقتدی مقتدی یکی یو ده اقامه عن یمینه اقامه ابه کنه دا ملو به د مقتدی شي طرف نه ودروي اقامه عن یمینه به د کنه شي طرف نه کنه زو سره به کنه شي طرف ته ودروي نه کین طرف ته نه ورسیا کین طرف درولا مکرو دي او بلکې کین طرف ودره ته ملو به شراب ته ونه نه به پردي شراب ته قرب دی به په نبی اسلام پسې کنه هر الله صاحب د شپې په مزب باندې په سعودي راځو چې کیټ ته ودرې دوی چې کنه په لوسی وکنه سر بدل کړو په لوسی ونی وشي طرف ته ودرونه نه مله به شرایط کو کچره مفتی یې کنه یو کس مفتی په سعودي خو کیټ ته ودو کنه شرایط ته کو چې کیټ ته شي طرف ته بدل شي درنګ کنه کسر ته ودرې بیا به شرایط کو چې شي طرف ته بدل شي ځکه چې شرط درولیا مکرو دي کنه چې یو مفتی وي لحديث ابن عباس رضي الله عنه فانه الاسم صلى به وقام عن يمينه نبي سم كنا نتل مسكره هو وقام هو عن يمينه شي طرف ته كلمه ودره ولو ولا يتاخر الامامه امام نه پسټ نوي بالکل امام سره بالکل موازي برابر وي کنه اده پینده به امام پینده سره برابر وي شي طرف ته او کچره مقتدی ویرد و امام لاند و په رکوع شي کنه یا په سجدا شي کنه مقتدی وي هغه په امام نه مخته شدو مخته کېدلو دا ایسه کنه نقصان نه ورکوي امام ته کنه چې په شی سره برابر دي بیا کنه قصیدا دې مقتدی کنه پوجدا لګي دا په امام نه کنه مخته د اطلاع کنه ایسه کنه حق نشته په شی چې په شی نه مخته نه وي وعن محمد انه اصاب عند عاقب الامام او دا بل به شي طرف ته ودرېږي کنه قدریان رو را به وکنه بیا دې اول چې امام سره مخزي ده هغه په کین طرف ته ودرېږي دا نه چې بدل شي هغه کنه هغه طرف ته ایوه طرف ته کنه چې څوک بالکل امام به میل مده پوتې شي کنه داس په درېږي وعن ابي سفر يتوسطهما ابي سفر نويتا كان شيء بميوش كيري به ولو كذلك كان عبد الله بن مسعود ودا عبد الله بن مسعود هذا كشوي دو كان انا فرمای چې مشکره می سلاوا د پیزکی می سلاوا کنه هلش کی سره کنه ګاد نه پرته چې چنکا به پوکړه یا په یبه پوپر خبره وکړه صفا مې کړه هغه ته ویړه کړه نبی سم چې کنه ورته مخته شو زو یتیم ته ورسه شي ول عجوز خل پناه امیر می بډې می چې هغه میل غوسه ودرېدله دوا سپینه شول کنه دوا کسه ویړ کې دی یو اجر کنه شل مې ده هغه سټه ودرېده فهذا للافضليه ندا نبی کنه نبی سم مال د افضلیت پر دا چې دوا کس وي بهتره ده چې امام د مخته وي والاثر دلیل اباحته او د عبد الله مسعود العمل عدل اباحته چې دا مباح دي چې دوا کس وي په میو شو بدل شي کنه مباح دي مکروه نه دي کنه او بهتر که چې مخته وي کنه دا هدې مولا توجیه کړه او څه کوي چې عبد الله مسعود صاحب کنه هغه د موزه د وجه نه په مې شروع دا چې مخته زوی نو زوی تانګو که نه چې مخته کدلا به چې ته به دیول به وي که مخ زوی تانګ نه دی وجه نه په مې شکر به د عذر د وجه نه او یا کدا شي چې نبی سلام کنه ا دې کې پاتې د حسن ته سوال چې نبی سلام ځکه ته مخته ویلور ده ځکه کړه په مې شروع شو ده کنه او دوه کسان چې یو انس بل یتیم نه یتیم نه بلغه و ایسه ته سپېته تیبه راول ده کنه چې ویل کې به کنه ا د ورسې درجه په بلغونه په سوال به د بلغونه سپی نه وي اذن آباد به کنه انا بلغي ویل کې سپی کنه هو کچېره کنه یو کس رنکای وو یو کس نه بلغا کنه بیا به ګوښه نه درېږي کنه ابه په سوب سوزوي به تکي بیا په سوب سوزوي دروي کنه دوتا انس د یتیم یو کس کنه رنکای دا په سوب سوب نه دروي کنه چوال انس وای به دا یتیم وای به پسې کنه هغه شدا وای درې سپینه پیرا وای کنه